ولایات یې کې او معاونت یې برداشت کوي دو ته ولایات کام ده د وجه دی کنه کمولی دی ولایات نه ټول خو ته نه ده په ټول مری باندې خو ته اختیارات نه چلیږي نیم دی ده مثلا ول مؤونت او د وجه دی قصور دی مشقت نه مشقت تا کام ده په تو باندې کنه ټول خدمات خو نه ده نیم کن خرچات ته پکې نیم خرچات ده بل ملک باندې کو فی کل واحد منهما د هر یو شریک په باره کې دوه نه په هر یو باندې کنه هر یو د پر ولایت کم ده مونت یا کم ده د پیرا انسان ولایت هو مونت نه نه په یو بندا سرجان درسي وکذل عبید بین اسنین درنګ ډیر مریون چې په مې دوه کسان سره شریک وي یو نه دا دوه مریون دي بیا په یو بندا سرجان نشتا یا سلویر دي یا شپیر دي یا وته دي عند ابي حنيفه رحمه الله خدای امام صاحب فرمایي چې په باندې کنه سرجان په یو نشتا وقال صاحبن فرمایي چې علا کل واحد منهما ما يخصه په هر یو شریک باندې علا کل منهما په هر یو شریک باندې دواړه شریکونه ما سازیاد اګه مریدو يخصه چا کنه خاصی په ده پره اینا چې سره تقسیم کو کنه سمر سمر مریون به سره ورا سیږي کنه چا کیم مریون سمر سره نه مې رسیږي کنه اګه سر سیا په باندې په په باندې دوه دوه کسونه چې سره ویو شو خو یو یو شو یو شو کنه ایو په یو پر خاصه ایبل به حسانی پشه بل په بل پر خاصه ایبه حسانی پشه چې سلویر وی دوه دوه کېږي دوه دی ودی خلاص یو دی کنه بل شرکت نشته دوه به د بل وی خلاص کنه هغه دی شرکت نشته پشه على كل منهما فهر يبون دي دوار شركوين ما يحسه من الرؤوس هغه چې کوم خاص دی په د پیره چې کوم ساری نه دی و د کنه خاص کېږي هغه سرسیا په د باندې دوه دا پته نه وی که چې مو به کوم مریایي رسېږي خو د مره ملي پته خوشتا که چې یو مریایي مو کېږي یو د کېږي که نه نه د یو یو مری سرسیا په باندې روله دون الاشخاص نه د حصې ولا که چېرې کنه حساب په شتله پیرا مې دې نه کدو بیا کنه هغه نشته ربونه مثلا درې مریون دي چې تقسیم کو یو به دی وشي یو به دی بل شي کنه یو به مشترک پته شي ایو به نیم دی وشي نیم بل شي ایو یو صاحب باندې و دی بل یو کنه نشته باندې کنه و امام سبي که چې نه کنه کا ډېر وی کوي کنه که یو مریا وی که ډېر مریون وی په یو کس باندې اثر سو یا نشته ده دا اختلاف ابتدایي نه ده دا بل زړه خلاف ته کنه په وشي باندې بنا ده بناء على انه لا يرى قسمه الرقيق وهما يريانها بناء دا اختلاف چې امام صاحب چې سسویا نشته باندې کمریون ډیر بیا دی چې شته دا بنا ده په دې خبره چې ان ولا یرا امام حنیفه صاحب نه غني تقسیم د مریونه هغه جې نه غني تقسیم د مریونه وهما یرانه او صاحبین کن هغه دی مریونه تقسیم هغه غني و جایز یې بلی امام صاحب د مریو نه کنه تقسیم جایز نه بلی ونه واجب به نه بلی ځکه چې تقسیم شو عدل په چار ده کنه مساوات په چار ده چې آل چې تخپل خپل بخره پیرا پیرا ورت شي کنه په مریو نه شي کنه مساوات ارتلای نشي دوا مریون د وی کنه دا چې سره تقسیموي کنه په کیم بنیاد به سره تقسیموي هلی په دې خوندو کې چې یو سر اوی دا یو سر داغه دا په دې باندې خوشک نه رو دی کېږي کنه دغه انسان دا د انسان شو چې کیما خو بيدو قیمت تو کنه اخو اندرونی خبره دو کنه او کنه خپل کمالات نه پښې کنه یې کې په سار باندې کنه ابا انسان وي د بل به انسان وي خو یو ډېر قیمتي وي تملیا مختاب وي تعلیم به کړه وي کنه او ماهر به وي کنه کمپیوټر به زدا وي کنه په چارې چې ولګه وي کنه ته به کنه په زرا وی په میاشتې تر غټي و د بل به کنه صداونی به تعلیم ده کنه خلی خو یې مو لر به زدا وي کنه په حیوانات شي کنه باطنی کمالات وي کنه پوښه به کمالی پوښه به کنه عیب نقصان به پوښه وکیل هوا بالاجماع نه امام صاحب الموده کنه ا تقسیم د مریونه کنه په قیمت باندې ده کنه کنه قیمت کې به هر یو مریای به قیمت کېږي قیمت ته لګول شي کنه دا د قیمت چې چا به کنه یو لک قیمت چې چا به دوه لک قیمت چې چا به درې لک قیمت کنه قیمت بنیاد به سره به شي کنه وكيل هو بالاجماع لانه لا يتم نصيبك بالقسمه وشاورك شنا ده خبره اتفاقي دو يرون هم يو كان ساتي سرسيا نقول نفسي زكا سيا بو ترسي كنا چې تقسیم خوشو وي پته لګولې وي چې تو سې سر نه دي کنه نه چې مکه یې کنه بخره په خو قسمت نه لا يتم نصيبه قبل قسمته نه بخره کنه جمع کېږي بخره په خو قسمت نه دوه مریون دي او مریا نیم کنه تو دا و نیم د کنه د زی دا په داسې نیمه بخره تو نیمه د بل دا کنه دغه یاندو جمع شو د بل مریا د نیمه تو دا نیم د بل دا کنه اتو یا پریای پیرا مریای نشته یا پریای می بولته شي کنه چې هغه بخره و دا بخره سره جمع شي او یو مریا وینه جوړی وي چې یو مریا مو کېږي کنه چې نیمه بخره په دې شدو نیمه په دې شدو سره ټیلې کې یو مریا ځکنه زه به یو مریا وخلا بل چې زه به یو مریا وخلا کنه یا چې سپر تقسیم نیو شو امرګه بخ نه جمع شوی کنه مریا یې نه ولا جوړ هغه متفرقه فرته دي نه دي جمع شوی هغه بخ نه په خاله تقسیم نه فلم تتم تتم رغبته رکبا یې اند پر شوی پیرا مریا یې جوړ شو نه لكل واحد من هذه القرى يا مريا بيران جوړ شو هغه چې کله تقسیم وشي کنه و بحر سره سب کو هغه ونه بحر یې مری ته وروبو شي کنه وته ته وروبو شي کنه او پیرا پر مری ونه جوړ شي به وته به کنه سزا په سړی باندې روشي ظاهر مذهب دا چې سا کنه صاحبین کنه هغه تفسیر په باندې بیلی کنه ا تقسیم نه مخ شاته کچره تقسیم موشي کنه سمره سمره مریون دي چا چې راسیږي کنه هغه تفسیر په باندې شته اگر که یا تقسیم نه وشوا ويؤدي المسلم الفطره عن عبده الكافر او ورکوي به مسلمان تفسیر د خپل کافر مری ولا او بلا کنه اکری وجه ده ول ان سبب کت حقق سبب د وجوب هغه موجود سو ده مولا باندې سسیا روغلا ځکه چې کنه دای ملک ته کنه اګسار چې مانمنت یو مشقات برداشت کوي والمولا من اهله او مولا کنه اهل وجوب ده په باندې وجوب تل شي مخ وجوب په مولا باندې بلی په مریخ نه بلی چې هو کافر ده وفي خلاف الشافعي رحمه الله په دې خلاف ته مشفي صاحب ده امام شافعي څه سره کوي په مري باندې بلی او پر کولی په مولا باندې بلی کنه دوته په دې مري باندې سسیا نشي وجه بدلا ځکه چې دا کافر ده کنه اهل وجوب نه ده لأن الوجوب عندها العبد وجوب دي فطري امام شفيع صاحب نه په مريم باندې وي وهو ليس من اهلي ولا كفير مرياي كان احد وجوب نه دا كفير ده ولو كان العكس او کچېرې کنه په کتاب عقل باندې وایي مرياي مسلمون وي او مولاي كافر وي بیا فلا وجوب بالاتفاق بیا په اتفاق سره وجوب نشته کنه میلاوی چې به وجوب نشته ځکه چې مش پر مده هو کنه مر سزا په مولا باندې وي مولا خو ته کافر ده اخو ال د وجوب ده نه و امام شفیع صاحب باندې اگر کا سزا په مری باندې وي دوی ته مریای مسلمان ده خو ادب په مولا باندې کنه ادب مولا دو بیا مولا خو کافر ده نه هو کنه متربا نه کړي چې ته څه یو بس چې پر ایمان نیول وړه کنه هر خو یاد فروع مطلبان شته نه مزه مطلبات نه د کوتم چې پر ایمان نیول وړه مېره څه وجو په اتفاق سره قال عمر با عبدن چا چې مریای خرڅ کړو واحد ما بالخيار او یو کاس یا به یا مشتری کنه په سودو شي په خپل واک باندې وو په خواشه باندې وو چې په دا میو شي کنه یی درس په باندې روغ لکنه او یا پاتې نه لګولې چې سودو به کنه د چا شي کنه دا چا چې ځون ته خوښه مقرره کړې ده کنه دا به دغه مریې خوښ کو کړ واپس په کو دا پاتې نه لګولې او یې درس په ورولا ففطرته علی من یسیر له تاسو یاد مری علامه پیګه چا دو یسیر چې پچا باندې تین کېږي چاته چې د مریای ورګر ذکر سرتیا به پیګه دو مانا اذا مر یوم الفطره منا دا دوکا چه دکنا کامی درست تیر شی اول خیارو باکن اخیار غاسی باکی وی ځکه چې کنه کامی دی نیوی تیر شوی او خیار تیر شو وی کنه به پته ولګی دا خاصه درې ورځې مکرې په درنه جدای نیوی کنه خاصه تیر شوی دو کنه و سبو ته کامی دا خو چې خاصه تیر دو کنه د زول ته خاصه مکرې کړی و یا به مشتری کنه په غلا شو خو دا غي دې شو کنه سودو شو لکنه وقال زفر رحم الله على ملو الخيار ستیا پیګه چا بندوګه چې چا زون ته خوښه مقرره کړی و اکه به یې کنه خوښه مقرره کړی و د اسمرې په تو خاص او زه به درې ویل کړه خوښه بنو سوچ په بندګه کنه سبو ته یید ورې درو لکنه او دا غټیم یا پوت ده ستیا به دا وکړه خاصوین کا پرې کوي زکه چې کنه اختیار د پلوشه د سودو کډنګویا رنگولا شي کنه او کا سو دو کلا کوي دا کلا کولا شی بل خو کړه دا او د سو دو کنه اختیار د پلوشه ده کنه زمری په سو دو په اثر بیا په دروله او کچېره مشتری زون ته خاصه مقرره کړی و بیا وته چې در خاص مې دوی ته چې زبې کنه درې دې په خاصه بنو سبو ته کنه کمی دروله سسیا به کنه دغه مشتری پر کوي ځکه چې سو دو د پلوشه ده کنه کدا یوې کې چې مو خاصه شو لا خو کنه مری د شو ځکه چې د سرسیا خو د وظیفې د ملک نه دو چې چا ملک د سرسیا پابند وي که نفقه ته لکه که نفقه کسا خرچا کسا که نه خرچا په ملک باندې دو ولنا ان الملک موقوف دا جواب على سبيل التنزل ده ملک سرسیا کنه بنیاد ملک نه ده مؤنت ده مؤنت ده ویلیت کنه ملک خو یې سبب نه ده سرسیا دی پره کني به د خپل زمونه څخه سیاده پلور ویلې پرې کوي ملک خو نه ده چې ملک ده نه د زول ملک ته نه زمونه ملک ته خصوصیا په د بندشتا البته مؤنت ولایت شتا اول خدا نه منو کچ دا غا وظیفه د ملک تو دا غا وظیفه د مؤنت تو کنه و د ولایت تو او کدا ومنه چې وظیفه د ملک تو ملک چې ملک پته یې نه لګیږي به یې کړ د مریای خرڅ کړه دا خو ځون ته خوښه مقرره کړې وه چې زه په خوښه یم امیر پته لګي چې دا به کنه د مریای به د شي او که د مریای به کنه هغه مشتری شي دا پته نه لګي ملک موقوف ده تاسو یا به مرنده وی کنه میری چې تاسو یا به مرنده وی کنه چې کله پته ولګي چې چا ده کنه کله به یې رو پاس کو چې نه مې شو خوښه کنه ملک دوه تاسو یا په دروغ نه او که به یې ویل کنه چې دا کنه خرڅ مې دا خرڅ دې کنه ملک یې مشتری ده تسیا په مشتری ده می خدا خبره کی چې چاته د مریای ورګرځي کنه چې کی چې ستن کېږي سرتیا به پابند روشي کته خبره مې کې چې صدا د وظیفه د ملک تو کنه بیا ملک خو یا موقوف ته مل پته خو نه لګي چې چا به کسک به چشتن کړي تسیا به کنه یا موقوف وي ملک موقوف ته لانه لو رد کثیر و پاشو یهود الى ملک البیه ای بای ملک بروشی فيتوقف ما يبتني عليه امر بموقوف كان اغا وظيفه چې کومه وظيفه په دې ملک باندې بنا دو چې سرسيادو ابا موقوف وي بخلاف نفقه ته په خلاف ته نفقه نه امام شفیع چې دا نفقه و نه دوکره نفقه په مالک باندې وي سرسیا په مالک دو نفقه خو ځکه یا په مالک باندې دو پاکستان باندې کنه خو اختیار به یې ځون ته مقرر کړی وي که چې ملای مې درمل خاص نو خو زه په خوښه یم هر چا به یا کړ د ملک پر کوي چای مړي به دای ور کوي یا مشتری به ته ویل کچې مړی به د نو کړو خو زه په خوښه یم کنه هر چا به یا کړ به یې ور کوي اخو ځکه په ملک منو چې لئن حال الحاجت ناجزه ته نفقه خو د فل خالی حاجت وجنه ناجزه من فل خالی انسان دا حیوان دا دا هو کنه تجیر یا وجیر یا کنه ا ت ج ر ت ب ن ي ا ت ي و ك ر م و ب ي ك ن ح ر س ل زون د پر خوشا مقرر کړه کنه سبوت کنه د کول پیرا شو د سره کنه دا مریون چې د سره وی کنه کول یا په مندر وښلو زکوت په بچا ده کنه درنګ مشتری زکوت په چار سي دغه مریونه امیر احناف وی کنه چې فاته د ولاګی ځکه چې دا مریونه چا شول چې چا شو زکوت کنه پیګه دا کنه ابي زکوت ایګه وبوسي کا به تر و پاشو لکه به یې بند زکوت تا کنه کولی پیرا شو کا مشتری ته غره لکه مشتری کول پیرا شو کنه زکوت پای باندې وروړو زکوت په دې خلاف باندې ده فصل فی مقدار الواجب و وقته دا فتلا بیان دی مقدار دی واجب شه او دی وقت واجب شه سرسیه کنه سمر انداز واجب دو من بور د غنم نه بور غنم ته ویل شي بور وخنتا خنتا غنم ته ویل شي بور غنم ته ویل شي او دقیقن یا د دونې نه دقیق دونې ته ویل شي په مچن باندې یا په ژاندر باندې کنه یا په ماشین باندې غنم وړه یا چې پستا شي کنه او سوي کن یا د پښت نه نیمه ژا پښت پښت دې ته ویل شي کا چې دا غنم کنه داسې په بار شنو نه کې لکه یو چې نوی کنه غنم داسې نه کې په بار شي کنه په خیه کې بیا په خو غنم کې په ستوکو په ځان درې مچنه باندې کنه وونی دوړا ولا وځي کنه ته یو را په خاوي کنه په سفر شي کنه خلکو سره وري کا سړي سره ډاکه کو کنه غریب مړي وروچوي چې دی په باندې گاډه کو کنه ته یو را په خا مړي وي کنه سويک دا کنه خو غنم دی کنه خو نه دی کړل به دی کنه دوړا ولا جوړا کړه نیمه ځکنه پښتي او زبیبن هغه وخت وکړه په شی به مریضون ډیر وی کنه سوکا به وی کنه اس می سکو کړي پر مریض نیمه می کنه بندرات باندې شو زیب مدرا دي شاعر دي بلکې شاعر په غنه مې راګون شو ولې ربش سوکا وی کنه ا غنه مې کنه غنم کې مات یو یو ځای سره بش مې د کېږي نه وواري واتو نه به حنیفه رملا دا یو روایت امام حنیفه صاحب نه هغه وی کچې ما ویس کنه هغه نیم یې ژنه دي هغه پیرا یې ژدي ول اول د روایت جمع سیر اول د جمع سیر روایت ده او هغه مفتابهی کول دا چې مویز بوسی به نیم یې ژه لکه غنمه وقال شفیع من جميع ذلك صاعون ا دې ټول شي یو یو ځکه غنم یا یو ځای بوسه کنه کا دوناو یا یو ځای بوسه کا مویز یا یو ځای ده لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج ذلك على عهد رسول ابو سعيد الخدري صاحب حديث ده فرمائي چې كنا نخرج ذلك على عهد رسول مي صاحب کرام مي چې يسره مې بکر د جره مې سره نبی صاحب پس مناشه كنا وي مي صاحب کرام ټول نخرج ذلك چې دا یره مې يسره نبی صاحب پس مناشه وکیا دا سوا چې امیر معاویه د شام نه رغله او حج ته یې عمرې ته رغله و هغه دوران د امیر معاویه صاحب بده وته ویل کړه امیر معاویه صاحب چې اوران مدینه من سمراء الشام تعدل صاعا من تمرن مقام اعظم شیب مدینه شو کنه غنم نیوی خو شام ابو د علاقه دو کنه اشه ارنه من کنه خلیاشتا ارنه من میاشتا وته وکړه چې اورا ان مدینه من سمراء الشام زه خو دا ګڼم چې دوا کورویا د شام سره غنم سمرا سره غنم ته ورشي مدین ما دوا کوروی کنه یې نیمیږه دوا کوری و نیمیږه د شام سره غنم کنه دا د یوې ژیره بش سره برابر دی مو خدا خیال دی چې هغه نیمیږه چې وبوسه سره یاد وشولا سره کرامه ته خبره کو کنه چا په دین کار نه وکړو چې دا خو به تو کنه تاسو یاد کامو بل کامه دې کړلا چار کار نه پوند کړو ټول کنه غلی دي هغه داس نو وخت کې چې پاوه شي به کړ چې غلطه مسله وکړه چې به به سکه یا ډېر دل یا به شرمېدل کنه فورا به ټوک په مونږ کړو کامیر به وکړه خلیفہ به وکړه نه به سره پرېښونه ټول په مونږ غلی شو چان کار نه په مونږ وکړو کنه امي امام صاحب دا دلیل چې مالی ما کنه دنه مالی مېل چې امیر معاویه صاحب دا خو نه چې حکم بدل کړل دا کنه او د سبه کرامه په مجمع خبره کو مالی ما شو چې غنه مې کنه مقدار هغه نیمه شوه اوسان من شاعرين كنا فصار شد ذكر شودا وهو مذهب جماعة من صحابته هو داغ مذهب ده كنا اسم كرامي جماعة مذهب ده چې پاشه خلفاء رشدون دي کنه صدیق کبره دا مذهب ده چې غنم نیمه ژدي عمر فرض مذهب ده چې غنم نیمه ژدي کنه وما رواه محمود على الزيادة تتوعا هغه چې امام شفیع سم ذکر کړه دا دا ابو سعید ولا روایت کونه نخرج ذالکه زبیب او خجیر یې کوم دا سره نږدې دي په مقصود شي خجیره به تور تفکه میوادو خوان دې پر خوري کنه مویزه میوادو خان دې پر خوري کنه غلې خو نه دي دواړه سره کوم مقصود نه تفکو ده لذت او کنه خوان حاصل اول دي وله انه هو البر يتقربان في المعنى امام کی جناب کنه مویز او غنم دا په مناشه کن سره نږدې دي کنه لانه يكل كل واحد منهما بجميع اجزائه هر یو په دې دواړو شي که غنم دي که مویز دي ټول کنه ټول اجزاوې سره خوړل شي په غنم شا ډي که مډي که نشته خو ټول غنم ده کنه ټول غلا دو خروق شي ده مویز شا کنه دونه شته خو دونه وړي کېدو کنه هغه سکتري نه کنه ټول قابل خوراک ته ټول یو خوري په خلاف د خجیر نه چې خجیر ټول نه شي کولا پښو کنه غټ اډی کوي کنه او نه تریل شي ویو کمنه تمر انوات په میو د غنمو د خجیره شي کنه خجیره زکه زیوت دي چې هغه ټوله خوړل نه شي ټوله د خوراک کبیلند او غنم کنه هغه ټول خوړل شي و مراد من الدقیق و سوی کې ما یتخذو من بره اپو دې وکړه چې کنه یو یو ځکه غنم دي یا دقیق و سوی کې دقیق خو دې کنه جوړه کې درشي وړه او دې بشا کې درشي و چې مراد دقیق و سوی کنه د غنم دقیق سوی مراد کنه يعني چې يوړو بوسه کنه بیا خالي نیمه ژا کنه یوړه ما جواب ته واچې په یوړي نیمه جواب جواب کې به وسه کچې نیمه ژا مې پیرا کړ کنه ټیک ته نیمه ژا خو دې پیرا کړل خو دې یړې و د غنم کله کله قیمت څخه فرق وي غنم ګرون وي یوړه به ارزون وي کنه نیمه ژا غنم سر سو یادو خو ای به قیمت ګرون وي اوی په شلری پی کېږي کنه او نیمه ژا یوړه کنه ای به قیمت سو کای به په 15 سي پی باندې کېږي په تر خو یو برابر دی اول میږي دی هغه میږي دی خو په قیمت سره سره فرق ده غنم کنه کړي غنم دی استلای فقیر ته غنم ورکول نه میږي به بیا کنه اله شدري په جوړه وای کنه وای چې دونه ورکړه دینه 15 په جوړېږي نو ته نیمه شاکه دونه وبوسه چې قیمت یې د غنم سره برابر وي یعنی میږي غنم سره کنه برابر یې کنه بل شي کا دونه ورشکوا ورشکوا اې ته ورسوه دونه په دې یوه باندې کنه چې ښځې پې په دې دوړه باندې کېږي که نه که په نیمې زرجوې ته شي دا رنګه که نه هغه پښتو بوسې که نه هغه پښتو بوسې ټیک ته په یوې باندې خو نیمې دې پیرا کړ که نه خو دې قیمت کم ده دا خو سکتا سې نه کو که نه دې قیمت لاس رې پیدا او نیمې غنم قیمت یې ګسل رې پیدا که نه بیا خلی په نیمې باندې چار ما که نه بلکې چې وروچه وروچه وکړه چې په خرڅین باندې که چې بشدري پیپه باندې کېږي غنمې ته چې قیمت ورسېدي او که چېرې ګرون وي دونا ګرونه وه که نه حرم سوکا وي دونا که نه شا چې څلورمه حصه د یېږي نیم یې نه بلکې د یېږي که نه څلورمه حصه که نه هغه که نه چې نیم یې سره برابره ده دونا قیمت او دونا ګرونه ده که نه به مې داس نه وي که چې خدای نیم یې دونا مې پیرا کړی په قیمت باندې که نه یو پړوای دی کنه دا نیمه د غنم سره برابر دی بلکې نیمه ته به ورسوي کنه چې قدر سره برابر شي کنه اسو قیمت سره برابر خو قدر خو نه برابر کنه دا په یوه باندې کام دی نیمه ته ورسوي وان نسال الدقيق في بعض الاخبار اگر کا تصریح وګړي د په غنمه باندې په دنا حدیث شي احتیاط نه منه چې ذکر د غنمه رسې کنه ا خ ن م ذكر وغلا دا كنا ا پشت چيتا ذكر نر وغلا چه نيمي را پشتو بسي نيمي را پشتو بسي كنا البته د یکن یړې متعلق زنه حدیث نه راولي کړي چې پاشه د یړې ذکر شته واره وتینا کنه کام دي اکثر کنه غنم ذکر کړي یور چې ته نه ذکر کړي کنه هدا وجنه احتیاطن کنه بیا دا کنه یو غنم ماش میرا د دوړه غنم ماش میرا کنه او بلکې کنه خره مې کړه کې اندازه جوړ کوي نه نیمه را او قیمت او ګره چې قیمت یې سره برابر ده کنه قیمت یې سره برابر واه چې کچېره کنه دا غیړو ثابت نیوي چې نیمه غیړو بوسه دا نیوي ثابت حدیث نیوي ثابت کنه چې به صفیا خو دې شوی وی کنه ځکه چې کنه کا صفیا هغه نه مې نوي هو ته خو دې مرا یوړو وی سر کچې نیمه غنمه سره قیمت برابر ده ته غنمه قیمت پرې کړو کنه او کچره کنه نیمه یو خو دې پیرا کړل خو کنه قیمتي غنمه سره نو برابر او په حدیث کې کنه یو ثابت نه وي تر یاد نه وشو لا ځکه چې خو تو غنم نه وي څه دوه کنه جوړاوي سره او دا برابر نه وسره کنه قیمت نه سره د غنمه ولم يبين ذلك في الكتاب اعتبار للغالب دا بل چې بیا پوس متن د خبره ویل نه وکړه چې په چار دوکنه چې کله یوړو بوسی چې ا قدر کې الحاظ اوستی اندازه پیره کوي نه میره هو کنه او قیمت له حاظ اوستی و چې په کتاب څه نه کړو کنه اعتبار له غالب کنه غالب ته اعتبار کنه غالب ادا سو کنه چې د نیمه ځکه نه غنمه او د نیمه ځې یړې قیمت سره یو بار بار وي والخبز يعتبر فيه القيمه مړی پاشه کنه قیمت متبر ده على الاطلاق مړی یې کړه نیمې ژغه نمې د مړی په حق کړه نیمې ژغه نم د جواب کړ په یوه باندې ان د مړی په حق کړه کنه او هغه په سبسیا څه ورکوي کنه دا نه څه ورکوله چې خدا نیمې ژغه نم دی کنه نو وړلې دی کنه په حق کړي ما د سلیما په کړو کنه هغه نیمې مې فقرا به تور کړه دا نه کافي کېږي کنه که په دې مړی باندې نیمې ژغه نم په باندې کېږي په بازور شي ها کی ماته وسره برابر وي کنه به دا مړی کې ورکې دا تو کنه غنمې قیمت ته ورکړو خو شا په شا کنه او که قیمت نو برابر به دا نیمې ژه غنم نه دي ځکه چې مړی باندې کنه ځکه هم دروغله یا غنم دي یا کنه یا دونا دو ثم يعتبر نصف سواد من برين وزنن بنا بعد متبرج نيمي جاكنا متباد نيمي جاكنا غنم د په طریقه د وزن باندې دا خلا چې کنه غن اگې ته کنه چې کې مې ژوي کنه خو نیمه ژډه کوا کنه بس نیمه ژډه غنم دی بیا سره یو اعتبار نس سا من بورین وزنن معتبرې نیمه ژډه کنه غنم په طریقه دی وزن مو دی فی ما یرو عن ابي حنیفه پیغه چې امام حنیفه صاحب نه دا خبره نقل کړي وعن محمد انه يعتبر كيلن امام نووي چې نه چې معتبرې دي کنه نیمه ژا په اعتبار د پیمدلا کسره هغه شریعه ژا کنه چې نیمه ژا کنه ډاډات کې بس خیر پیرا ده نیمه پیرا ده امام حلیفا سه به کنه چې نه وزن به کنه وزن ته به کسه انی میری کې چې سمره وزن دا چې هغه پیرا ده کنه نو ته سر پستر کې خبر ټیک په نیمه ډاک مې شي کنه او کله شي دربلي د نوي ډاټ یو شي وکنه او قیمت کنه وزن پتره چې وته لیکنه به هغه نیمه د نور رسېږي به دا نیمه زندي پیرا کړی په وزن به کسه کنه ځکه وزن ته اعتبار ده چې په یوه شخص داته کنه چې کیم یو شدا کنه امام خلیفہ سوي چې هغه یې چې وتار تل ده او صاحبین کې چې هغه یې راکړي چې پنځار تل ده کنه که دا وزن د دبر وي کنه په دې اختلاف نه کو چې هغه یې چې وتار تل دا هغه یې کښې پنځار تل دا کنه یې نه هو چې کیم یې وی کنه خو نیمه پیرا کوا کنه دا جګړه چې راوړل د په دې یو شي چې دا کیم یې ده کنه چې هغه وزن دا یا هغه وزن د ملي مشکل چې دا کنه وزن متبار ده کنه خلی دا نه چې بس نیمه یې کنه غنم هغه یې کنه جوړ کړل په یوه می جواب کړ کنه نه چې وزن هغه نیمه یې کنه وزن پیرا شوی دا خبره کنه بالکل کنه معقوله ده و دقیق اولا من البره یوړ کنه په غنم نه دا ډیر بهتر دی چې سسیا او بوسه غنم اریک دې کسا کنه یوړ چې وبسه یوړ به هغه دغه چې په دې شي فقیر ته غاټه د پښه ډیر مشکات نه خلاص ته غنم چې ورکه خو به بیا ونی و درایم اولا من الدقیق ریپې کنه په یړې نه ډیر بهتر دی چې نه دې پیسې ورکه فيما يروى عن ابي سبع كي بسم الله ربك او دا کنه غره د فقيه به جعفر اوی کچ دا خبره نه دوکن چې سايده پیسې وبوسي کنه په غنم نه پیسې ډېر شي دي لانه اطفل حاجته واجل به ځکه چې درهم کنه دا زر شدا فقيون کې د حاجت لره او ډېر کنه بیړ کنه بیړ باندې د فقيون کې د پسر حاجت په پیسې باندې هغه نه مې حاجت پیدا خدا چې کنه خالي خروب تا کچېره کنه دونه نه وه غلا نه وکنه او غنم ور کې کنه اب غنم یې پیراش لکنه او به ونی مړی به له په حقو دا ټول په پیرا کې زر کې او کچېره کنده په کې شیخ بلا دونه وکنه چای ګړې نه و که به دا خرڅوي دا نه به کنه به دې کدو ته به وی که خرڅوي به چای په ګړې په کنه پښه مشکات وي ته کنه په خلاف پر پی نه کړ پر کې باندې آره ټول پیرا کې کنه کا دونه نه دونه په باندې کړل شي لسی چینیا پکړا شي ګړا پکړا شي کپڑا پکړا شي دا به چې څه محتاج یې پته لګي په څه محتاج ده وعن ابي بكر العمش تفضيل الحين تته ابو بكر العمش روایت ته چې بهتري ده غنمه ده غنم بهتر دي لانه ابو الخلاف ذکر چې دا د خلاف نه ډیره وریا ده پر روایت چې غنمه ذکر ده د ربش ذکر ده د خجیر ذکر ده کنه دا منسوی دي امام شفیع صاحب کنه قیمت جیز نه بلی کچ کنه سوال تیرا شو کنه او یې که چې په چا به چې نسر وغلی وي که نه آب شای وبوسې که نه په ځکه کوتر به پسه وبوسې قیمت پې نه وبوسې نه مې چې پاک شي قیمت راو ده که نه نه داسې سره یو بوسه چې په څلور مذهب ته زما فرېغه شي که نه که قیمت وبوسې غنمې قیمت وبوسې امام شبیر مده سفیا د نه وشول کنه دا ډېر وړي دي خلاف نه اس په دقیق ول قیمت خلاف شافعی په یارې شي په قیمت شي مشي په خلاف تا وی کچې دا خوندې ذکر خوندر ولا کنه و شای که چه نیم یه جا یا پیرا یه جا کنه سازو یادو یه جی خود ده هر زمونه خپل خپل یه جی بی ده هر ملک خپل خپل یه جی دی کنه اده سوا نکنه کیم یه جا مراد ده کنه سوا شرعی یا شریعت ولا کنه سوا ده ده فقهای ولا سوا ده کنه اغا طرفین وی که چه او تنیم سریع ده فتلا بونه ارتال جمع ده رتل دو رتل نیم سریع تا ویلشی او من کنه سیر ته ویلی په عربي شي کنه من سیر ته ویل شي سلویر من ده او ته نیم سیریه ده او رت را کنه مختلف رتونه دي کنه بل عراقي ده کنه عراق عراق رت مراد ده کنه رت العراقي بونه او ته نیم سیریه وقال ابو يوسف حمص ترطال وسلس رتل ابو يوسف سفر وايي دائما رت مذهب ده احمد حمزه مذهب ده کنه چې پنځه ارتله ده بل درېمه حصه د رتل پنځه پیرا او بل د رتل درېمه حصه یې ځکه پنځه ارتله ده سولس په باندې پوسه د وتار تله یې ځکه د تک نه سوای حجاجي اوتوي د حجاج ابن یوسف په لاس واه سوای حجاجي او سوای عمري اوتي د مرفوض صاحب کنه سوای یې ده سوای حجاجي ځکه به دې کړ چې دا یې ځکه په یو شي نه کړو نه یا به بالکل ورکو ا دې په ما سم زمونه کنه یې را پاتې نه لګي دا په دې پر خو ډېر احکام پر متعلق دي ډېر مسلې پر تلې دي کنه دا نو حجاج بن سب چې کله دا گورنر شو د عراق بیا کنه ډېر کنه سه ا مزاج نه خو ډېر سخت وو خطبه یې چې ویل کنه د عراق خلک والا مې تر سدل کنه په خلک باندې کړ تر دا غاړه و چې دا څه شیل سره ولر لو کنه چې چا مخصوص نه ته سیده وکنه خالص مرګي باندې کنه لګیا ده ډېر په حال کې مونتره نه پرتا وکنه خاص داسې نه بګوړه ونه و د په خطبه ویل جمعې پورې باندې کنه تم بزاک په تړلا وکنه خلک ته چې آل عراق و اهل النفاق و شکاک و مساوي الاخلاق الم نخرج لكم سوا عمر وچ و دې کنه عراق ول خلک و منافقین کنه و بد اخلاق خلک کنه تو سمه چې د مرف سره کنه یې راته سمو ته نک امینو کوته پیدو هغه را ورکو کنه دای په شلا ګیا شو لګیا شو کنه تحقیقات کړو بسون می هغه یې در پیدو کړو کنه ابه په دې امت باندې عظیم احسان لکه چې هغه یې مور جواب کو کنه دا چاریا کړی دو بل کنه قران پاک باندې کنه د عجامه دلا غولې کنه دا زورین ناظرین نه کنه دا غیر د کنه هغه کرشما دو سهولت یې کړی مشته دا جوکا کړه چې د عرب د په ولاګوله ځکه کنه دا سوی حجاجي بل چې د حجاج ولې یې ځکه نه دنده یې دې کړه کړه خو دل کړه چې نه یې څور شو کنه بدر میندلو کنه د بیا تلاش وکړو امام شفیع صاحب دا مذهب ده کنه چې پنځار تعالی او پر رسول سره تل دا دې دلیل له کول اسلام سواء اثر سیحان دا رتلای نه کنه مو سره خپل په حدیث دی وغلا ده ويغسل بسوا ولم بدو بکنه په یو یو جیب باندې سمانه ترتال چاو کړ وته نیم سریا دا دغه راوی سره وی کنه او وته نیم سریا نه مالي مشوره چې نبی سم یو کنه او وته نیم سریا وکنه ويغسل بسوا سمانه ترتال وهكذا كان عصاي عمر او پوسه بل له سره سمونه فات نشته سوا ونه مې نسل کنه وهو اثر من العاشمي دا د وطن مصر یغه دغه وړي کده یو بل یې ژاو کچې ته هاشمي یې ژاو ته کنه په باندې په مدینه شي په باندې وکنه کاروبار کېدو غلبې په باندې خرڅولې په باندې کړلې وکنه دغه یې ژا چې د سوای عمرې بلی و د وطن مصر یې دا دا په هاشمي یې نه وړي کو کنه یغه سره وروي کچې میږي یې وړي کده بل خو ستر دا کنه وکانو یې سمل هاشمي دی به هاشمي یې سملول په به کاروبار کړو کنه احترام نه فاط نشته او زه راحت وي چې امام ابي صاحب کنه خلاف نشته یې صاحب یې طرفین سره متفق تا کنه ځکه چې دا امام محمد صاحب چیرته یې د خلاف نه ذکر کړ په خپل کتابه شي حالانکه امام محمد صاحب یو شوګر ده او د امام ابي صاحب مذهب ته شوی خبر ده کنه چیرته په د په کتابه شي د ابي صاحب روایت خلاف نه ذکر شوی کچېرې کنده خلاف کړه وایي به کان چې ته تذکره خوشي وي کنه دا د نره کنه کتبه ولا خبره مشوره کړی دو د نره مذهب ولا چې امام ابي سعيد کړه مصر ګارد کنه اپ انځنې مصریا کنه یې ټابېری امیر اخنا پښه کنه دا غ پاته نه لګېږي کنه امام مثلا د خبره چې تم نه کړ شي او ځنه خلک چې نه کنه خلاف یو کې دا خلاف کړه دا اول امام خلیفہ صاحب سره وو به حیث لو شو ده به چې کله مدینه وته لوړلو به نه چرولو به خلک ته ویل چې مخ یو کړه بل مسله تو سره وړل تاسو ملو یا علمي فائدار وړیدو چې څه پیدا وړیو چې تاسو مې کنه یوجی پاتر ولا غولا د یوجی خلا خلاف وته نه خو خلا راول نه کنه مدینه ته چلوړو به مدینه شې مې کنه خلک نه پښتنه وکړه علي کې یوجه و پښتنه مې وکړه چې دا چا یوجه دا چې دا په مرسم یوجه دا چا به کاروبار وکړو هغه یوجه دا و چې ما یو چې سره جوړ کنه و تعالی ټول می سره کړ تقریبا تقریبا ټول چې یو نیوی پنځه ارتاله وصول سره تل کنه تقریبا د ټول یو کنه وزن قدر داسه یو بار بار و مو په اطمینان وشو چې مو چې کنه دا یو ته خو در پته شو دا غاجه شو دا کنه هو دا خبره بندا کنه فد غریب سره سخت اعتراض نه کړه کنه چې دا د عقل ډیره پیدا دی امام ابي سب سره غونډه سره فقی مجتهد ده کنه و دا کیسه په دې پیر تړل ډېره وریا خبره ده دا خبره چې دا ما سم یوژه ده ای وخت نه کنه هغه یوژه پته شو ده دا خو سند وړي لکه حدیث چې سند ده کنه سند وړي سند په سند وکړه چې ته سیک یې ته پلور سره مې دوه ته نیکه سره مې دوه ته سکایې عادل یې که غیر عادل یې کنه کنه دا پښتنه سم په پته سره کې کنه ای ما سم یوژه ده کنه مې دا خبره ونه مني حالانکه کنه کچېری یو حدیث مشته پیش کوي پنځه سنه چې زر قسمه ته چې د حدیث ته کنه چې په مسای ته لاله وی کنه سند ته پیش وی کنه چې سند پیش کړه ته چانر ودل دا چې زه سړی وګورو هغه چانر چې سړی وګور کنه هغه د هر یو حدیث لاره کنه راویو می څنګه شتا په کنه ریکارډ پرې تا کنه چې دا خبره د سکار ویونه ولا وی خو حدیث ته چې کنه سکا ولا نه وی د کزر قسم څه خبره کو کنه حدیث می لو خلی کنه څنګه په پټو سره کې دا ویل کچې دا کما سمیر ده کنه دا امام ابن سنه دا خبره ډیره بعیده معلومیږي چې دا خبره د داسر وړي وي کنه او کچېره بیا کنه ساده کا ریتل څه ده دا ریتل چې دی وشي کنه چې په مدینه شي پینځه ورتلې ولې یې راو کنه او سلوس دا ریتل مدني ده دا د عراق ولې ریتل نه ده پر ریتل سفر ده کنه عراقي ریتل هغه شل استاره وو او دغه مدني رتل دغه دیش استاره ده دا غوټ څه رتل ده که غوټ نیم سړی ده بیا وتار تعالی کنه چې یو رتل شل استاره کېږي وتشل ارتاله جوړ شوی کنه هر ته په 20 ځای به کې 160 ارتال او دا به کنه چې رتل 30 استار وي او یو له 15 یې کنه رتل وي اې دې 30 استار نه هو کنه 150 جوړ شول او یو سلس ته د دېرش سلس هغه لاس کړي لاس ور وچه وکنه که پچاس ایک ساټ پشي کنه دا ایک ساټ ورته لوت وکنه نه کچره دا خبره وی کنه بیا منفات نشته کنه دا کنه غایې شدا ځکه چې دا رت لغه سر ته وشي کنه دا مدنی رت وشي را کیرت لو شي کنه دا د سر سره او بل شل سره دا کنه هغه نه کنه ایک ساټ ورته جوړیږي یړه وتسل استره و د ن و ت س ا س ت ا ر ج و ر ي ج ي ك ن ا چې پچاس تکنه په زر بیر کې په غطا پاین ته پتیس زر بیر کې